دا لپس ذکر دا لپس یاد کې دی ځکه قران کریم کې ودا مونږ بار بار وایو چې بشارت دی دا تخویف دی نو بشارت لفظ هم صحیح دی بشارت او بشارت لفظ هم صحیح دی دواړه صحیح دی په کلام عربی کې بشارت څه ته ویل کیږي بشارت ویل کیږي هغه خبر ورکولو ته چې په هغې چې د هغې په اورېدلو سره د انسان په بدن باندې د انسان په بشره باندې د انسان په مخ باندې د خوشحالۍ آثار ښکاره شي په اول ځل اورېدلو سره هغې ته ویلی کېږي بشارت بشارت یا بشارت هغه خوشخبرۍ ته ویلی کېږي چې کله هغه انسان ته ورکړلی شي نو د انسان په مخ باندې ظاهري د خوشحالۍ آثار راشي د خوشحالۍ نښې پرې راشي هغې ته بشارت وایي او هغې ته خوشخبري ویلی کېږي وبشر الذين امنوا زیر اور کاګسانو ته چې ایمان راوړل دي نو امنو سمانه ده وسلان دی صورت سره ولګوي یا ایه الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم مسله توحید د الله تعالی منل ده الذين یؤمنون بالغیب نو مؤمنان مسلمانان هغه کسان دي چې هغه د الله تعالی کتاب مني د الله تعالی پیغمبر مني واعمل الصالحات او چې عملونه کړی دي په عملونه کړی دي نیک په طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم باندې کم ځای کې چې عامل صالحات راشي نو موږ به داسې معنا کوو چې عملونه کړی دي نیک په طریقه د نبی علیه صلوات والسلام باندې ځکه نیک اعمال هغه ته وایي چې د نبی علیه صلوات والسلام په طریقه باندې اعمال صالحه صالح عمل په اصطلاح د شریعت کې هر هغه عقیده ته صالح په اصطلاح د شریعت کې هغه عقیده او عمل چې د الله تعالی د کتاب او د سنت د نبی صلی الله علیه وسلم سره موافق وي هغه ته وایي صالح نو صالح عقیده هغه ده چې د الله تعالی د کتاب او د نبی صلی الله علیه وسلم د طریقې سره هغه برابري نیک عمل هغه دی چې هغه د الله تعالی د کتاب او د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت طریقې سره برابر وي د دیو جنا علامه بیزاوی رحمت الله علیه او علامه الوسی رحمت الله علیه لیکلی دي الصالح من الاعمال ما سوغه الشرع وحسنه نیک عمل هغه دی ما سوغه الشرع چې په دلیل شرعي سره هغه جایز وي وحسنه او شریعت ته خیسته هم ویلی ته ته خیسته نه وی د الله تعالی دین ته خسته وای شریعت ته خسته وای نو بس دغه عمل نیک دی نور هم په سیرینو په مختلفو الفاظو باندې دغه تعریفونه بیان کړی دي و عامل صالحات زمونږ استادان وویل چې نیک عمل هغه دی چې هغه مرکب وي د دریو چیزونو نه مرکب وي د دریو چیزونو نه یو الکم او دویم الکیف او دریم العین د هغې نه پښتو کې تعبیر کیږي څومره څنګه او چرته دا درې طریقې د شریعت سره برابر کا ته یو عمل کې نو څومره وکمه مثلا د سحر منځ دی نو ته دا منځ کې نو څو رکعته به وکې دا به د شریعت نه راخلې څومره کم او دویم کیف په څه طریقه باندې او کمه د منځ طریقه دا د نبی صلی الله علیه وسلم د حدیث نه راوخله د شریعت نه راوخله او دریم عین چرته یو عمل په یو ځای کې خاص دی په بل ځای کې هغه خاص نه دی لکه عام نپلونه خو سړی کولی شي که نو چرته عمل وستاسو ته ما بل ورځ ویل مثلا د اختر په ورځ باندې په عیدګاه کې سن دغه نفل نشي کولی دا ناجایز دی نو کم دی کې نبی صلی الله علیه وسلم نه یو عمل ثابت دی نو هغه به کې اوس دعا ډیر زیات ښه کار دی خو تاسو ته ما پرون هم د هغې ذکر وکړه چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه په شریعت کې په جنازې پسې متصل دعا کول د ثابت نه دي د سنتو نه وروسته په هیئت اجتماعي سره دعا کول د ثابت نه دي نبی علیه السلام نه نو دا درې څیزونه کم کیف او عین څومره دی او څنګه دی او چرته دی دا درې طریقې د شریعت نه چې راواخلې او د شریعت سره برابر کې نو دغه ته ویل کېږي اعمال صالحه هغې ته ویل کېږي اعمال صالحه دی نو الله تبارک تعالی فرمای او بشر الذین آمنوا زیر اور کاغسان ته چې ایمان راوړل او عامل صالحات او عملونه کړی دي نیک په طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم باندې چې شریعت داغي اجازه تم ور کړی دی او په شرعي دلیل سره ثابت دی د څه شي زیر ولورکه ان لهم جنات دا مبشر به ده ان لهم جنات چې یقینا دوی لپاره باغونه دي تجری من تحتها الانهار چې بهیږي لاندې نه ونو د هغې نه ولې نهرونه ان لهم جنات د دې لپاره جنتونه دي د دې نه مراد باغې چیرې جنت دی مراد دی ان لهم جنات دې دې کې با دا مقدره ده بان لهم جنات د دې زیره ول ورکه دا جنت څه ته ویل کی دار ثواب ته ویل کی جنت په اصطلاح د شریعت کې دار الثواب ته ویل کی هغه کور چې تا په دنیا کې کوم عقیده خپل کړی و او هغه کور چې تا په دنیا کې کوم اعمال خپل کړی او نیک اعمال او ښه عقیده د قران او د حدیث سره برابر عقیده دار الثواب د هغې بدله ده د هغه ځای نوم دی چې تا ته ستا د عقیدې او ستا د نیکو اعمالو بدله پکې میلاویږي دا روز ثواب چې هغه مشتمل دی په بې شمېره نعمتونو د الله تبارک تعالی باندې ان لهم جنات او پر روایت د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کې راغلي دي چې جنتونه دا و جنتونه دي او قران کریم کې هم داغي بیان شوی دی سورة النجم کې براشي لسم نمبر آیات کې او بل دار السلام سورة یونس کې براشي پنځشتم نمبر آیات کې بل جنت الخلد سورة فرقان کې براشي پنځلسم نمبر آیات کې بل علیین سورة التطفیف کې براشي نو لسم نمبر آیات کې او د قران کریم کې یا په حدیث کې ذکر شوی دی مقام مقام امین ذکر شوی دی مقعد صدق ذکر شوی دی یا قدم صدق ذکر شوی دی نو دا د جنت صفاتونه دي حادی الارواح د امام ابن قیم رحمت الله علیه کتاب دی هغه به کې پوره تفصيلات بیان کړی دي ان لهم جنات یقینا دې لپاره جنتونه دي تجری من تحت الانهار چې به یې ګلان دي دغې نه والی دا تجری من تحت الانهار دا صفت دی لپاره د جنت من تحتها په دې کې یاد کړئ چې دا په دریو معنو باندې دلالت کوي قران کریم کې ودا ډیر زیات راځي یو معنی دار چې من تحت الانهار په قرب د دغه جناتو کې وابهږي ولی په قرب د جناتو کې د جنتیانو چې کم جنت دی او کم باغونه دي کم بنگلې دي نو هغه ته بنځدې بېږي ولې نو ان لهم جنات دیر فار جنتونه دي تجری من تحتها چې بېږي وا من تحتها یعنی فی قربها د دغه باغونو د دغه بنگلو خواته و نهرونه بېږي دا د قران کریم نه معلومیږي د دې تایید سورې مریم کې کېدل شي سلی رښتم نمبر آیات کې وراشي د مریم علیه السلام په واقعه کې قد جعل ربک تحت کی سریه نو هلته کې تحت کی د هغې نه مراد لاندې ته مراد دی نږدې ته مراد دی د کله چې عیسی علیه السلام پیدا کېده تفصیلي واقعه به راځي سوره مریم کې نو الله تبارک تعالی د جبرئیل علیه السلام په واسطه باندې مریم علیه السلام ته ویل قد جعل ربک تحتک سریه نو دا معنی چې ته په ناسته په دې چینه باندې سریه ماندار چې تا ته تا ته نږدې یو چینه ده د هغې نه اوبه وڅکه او د کجوري کجوري وخوره هلته کې به راځي بیا تفصیلا نو تحته کې هلته کې مفسرینو معنا کړې د قرب معنا ده نږدې دویم د قرآن کریم نه معلومیږي تایید شته دی قرآن کریم نه د تحت نه مراد چیرې تصرف دی یو انسان وای وای دا مړه د هر څه زما له تصرف لاندې دي نو لاندې معنی دا نه چې په انسان پر پاسه پروت دی هغه شی تر لاندې دی نه معنی دا چې زما په تصرف کې دي نو دلته کې معنی دا چې ان لهم جنات چې یقینا د جن د دغه خلکو لپاره جنتونه دي تجری من تحت الانهار چې بهیږي بار دیو په تصرف کې ولی د دیو په تصرف کې به ولی رواني او د هغې تفصیل په حدیث کې راغلی دی جنتی چې د کم طرف ته اشاره کوي نو هغه طرف ته ودا ولی ځي او د الله تعالی پیغمبر تفصیل بیان کړی دی چې هغه فل اخدود نه دي تغیر پر کند نه دي کنل شوی بلکې د جنت ولی د په مخ د زمکه باندې دغه سیسی دروانی دي فرعون بدمعش ګوټي دا کړیو چې په په دغه کې په مصر کې هغه خلکو له ولی وستلې وي نهرونه او سړکونه او بازارونه جوړ کړیو نو خلکو ته وی چې زه خدای زکه یم چې ما در د هر څه جوړ کړی دي نن سبا پتا باندې چې حکومت والا د خپل حکومت منی نو هغه ما دل دا کړی دي دا کړی دي نو زما نظام زکه ومنه چې دا دل ما کړی نو هذه الانها انهار تجري من تحتي ال کې هم بصرین معنا کړی د چې تحتی په معنا تصرف سره دی دا ولی باندې باندې بند کما او دا ډیمونه باندې باندې بند کما فرعون دا خبره کړی درې معنا چې د قران کریم نه معلومیږي نو لاندې د بالا خانونه لاندې د بالا خانونه د جنتیانو چې کم بنگلې دي دا غینه به لاندې روانې وي او د جنتیانو چې کمه باغونه دی او پاغي کې کومه میوه دی نو دا غي لاندې برواني او د جنت د میوه چې کوم دی دا غي ونی چې کوم دی نو دا غي هغه لم دا غي هغه سانګي راخکته شوی به زمکه ته راخکته شوی نو پاغي کې به لاندې تی وبه بهږي د دیو د بنگلو نه ولاندې نهرونه بهږي نو دې دې کې دغه معنی د دې تایید راځي د سورې زمر شلم نمبر آیات نه بیا هغه ولی څو قسمه دي قرآن کریم کې براشي سورې محمد کې څلور قسم ولی دي صفا پاکې اوبه دي د ګبین ولی دي دغسې د شودو د پیو ولی دي او د شراب ولی دي دغه څلور قسم ولی دي سورې محمد پنځم نمبر پنځلسم نمبر آیات کې براشي ډیر عجیبه منظر دی الله تعالی دې ټول مؤمنان مسلمانان نصیب کی نو معنا دا شوله ان وبشر الذين امنوا زیر ور کا کسان ته چې ایمان راوړ دی او عمل الصالحات عملونه کړی دي نیک په طریقه د نبی له سلام باندې ان لهم جنات چې یقینا دې لپاره باغونه دي تجری من تحتها چې بایږي با لاندې دغې نه نو درې معنی مرته وکړلې من تحتها یو معنی دا شوله چې دغه بنگلو ته نږدې به نهرونه بایږي ولې به بایږي او څلور قسم ولی دي دویم معنا تجری من تحتها چې بهیږي به ولی خو دغه به په تصرف د دغه جنتیانو کې وي او دریم معنا من تحتها دغه ولی چې بهیږي نو دا به د جنتیانو چې کم جنات او باغونه دي پاغي کې چې کم ونی دي او د دې چې کم بنگلې دي نو دا غي لاندې وبېږي دا غي لاندې وبېږي كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبله اول د انسان د پاره استوګن د استوګ نږدې د هغې بندوبست پکار دی نو خو جنات شول بیا کله دا شی وشي چې انسان د پاره یو خیسته کور برابر شي خیسته کور جوړ شي د هغې لپاره خو لیکن په هغې کې د سکاک څه ترتیب نه نو د اوبو ترتیب ته مو شو د هغې سره ګبینه او شراب او دا هر څه پکې برابر شول او بیا ډنډان نه لري چې څښا ډنډان نه اوبه راوړي نه تجري من تحتها روان دي روان یې اوبه دي نو بیا کله کورم مزیدار دی د سکاک ترتیب پکې هم برابر دی نو یوازې په شرابو باندې په سکاک باندې به انسان څه وکړي نو کله ما رزقو منها دا اوس دریم نعمت شو د خوراک انتظام کله ما رزقو منها من ثمرتين هر وخت چې ورکړل شي دیو ته منها دا غینا من ثمرتين سمیوا رزقا د پاره د خوراک قالو نو دی وای هاذا الذي رزقنا من قبله دی وای چې دا خو غسیز دی چې راکړل شي مونږ ته من قبله مخکې ردینه او تو به متشابهه او را بوړل شي دی لره ور وکړل شي دی لره دا منها ضمیر راجع دی د جناتو ته ځان په معنا باندې پوهه کوي کله ما رزقو کړی چې ورکړل شي دیو ته منها دغه جنات او دغه باغونو نه سو من ثمرتین دا من د پاره تبعیض نه دی دا من د پاره د استغراق دی نو مراد دا چې ټوله میوه ودیو ته پیش کېدلی شي دویم قول لمپسرین دا چې دا من د پاره تبعیض دی نو بیا معنی دا شوله لګي لګي میوه وو ته پیش کړل شي یعنی ټولې میوې د جنت خو په یو ځای باندې امکانات نه لري چې هغه انسان وخوري نو مین ثمرتین بعضې به ترې ورکړلی شي وخت په وخت باندې چې ردی کمې ته زړه کېږي رزقا د پاره د خوراک نو قالو دی وای هاذا الذی رزقنا من قبل دا خو هغه دی چې راکړلی شوی مونږ ته من قبل مخکې ردینه دا خو هغه میوې دي چې راکړلی شوې مونږ ته مخکې له دې نه په دنیا کې ای خو هغه مڼه ده دنیا کې مو دلته کې مڼه ده هلته کې منار نو دلته کې منار دی ها فرق دا دی چې په دنیا کې چې کم میوې دي او په جنت کې کم میوې دي نو دا مشابهت د هغې سره لري صرف په شکل کې او په نوم کې او په لذت کې او په خوند کې ودا بالکل بدل وي دا بدل وي دا ډېره په ډیر چندونو باندې په ډیر اعضا په ډیر اضعاف باندې په ډیر چند باندې هغه ډیر بهترین چیز دی خو نوم به یوي په دنیا کې مڼه ده الته به تم مڼه ویل کی په پښتو کې دا ویل کی تو پاح ده په عربی کې وته ویل کی جنت کې هم تو پاح ده نو انار ته رومان ویل کیږي رومان په جنت کې هم ده صرف او شکل هم دقه چې دا شکل څنګه په دنیا کې دغه سی وي نور لذتونه او داغي ترتیبات به ډیر زیات بدلی نو من قبل نو مراد دغه چې په دنیا کې مونږ تر کړل شوی دویم قول لم بصرین دار چې هاذا الذی رزقنا من قبل دا خو هغه سيزونه دي چې را کړل شوی مونږ ته من قبل او مخکې ردینه په جنت کې نو بصرین لیکلی دي د جنت هره ورستنۍ میوه به د مخکینۍ سره برابر وي من وجه مشابهت بلري جنتیان بداوي من وجه مشابهت بلري الله تعالی دا کولی شي چې د هر یو خوراک د هر ټیم د خوراک هغه لذت او خوند بدل بدلی خو لیکن من وجه مشابهت بلري نو جنتیانو ته چې کله د جنت د نعمتونو نه نعمتونه ورکړل شي نو دا وای ای رب العالمین دا خو هغه دی چې لک سات مخکې مونږ ته راکړل شوی خو ناشنا خبردار چې هغه شی دی او خونه دا غینه بدللې من وجه مشابهت به وي او من وجه تغایر وي دریم قول یو بهترین مفسرین ذکر کړی دی امام قرطبی رحمت الله علیه وی هذا الذي رزقنا من قبل هذا الذي وعدنا من قبل في الدنيا دا خو هغه نعمتونه دي چې زمونږ سره وعده شوی په دنیا کې د نمخ کې په دنیا کې الله تعالی زمونږ سره لوس کړی دا الله تعالی مونږ ته هغه نعمتونه راکړل وعدنا من قبل فی الدنیا کم ځای کې لوس کړی دی الله تعالی سورې زمر وګورئ څلور او یایم نمبر آیات کې وراشي قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء هذا الذي آه الحمد لله الذي صدقنا وعده الله تبارک تعالی هغه ذات دی چې زمونږ سره خپل وعده رښتونه کړله نو الله تعالی زمونږ او تاسو سره ټول مسلمانانو سره دا لوز کړی دی چې صحیح عقیده وساتئ ایمان هم برابر کړئ اعمال هم صحیح کړئ جنت پر لدر کړی شي نو وعدنا من قبل فی الدنیا دا هغه نعمتونه دي چې الله تعالی زمونږ سره په دنیا کې لوز کړی څلورم معنا هم مفسرینو بیان کړی ده علامه بیزاوی رحمت الله علیه او علامه الوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې بیان کړی ده او دا هم ډیره زیاته بهترین معنا ده په عبارت کې اصل کې حذف د مضاف دی او رزقنا من قبل د رزق د مراد توفیق الهی دی توفیق الهی تی مراد دی او عبارت په حذف د مضاف سره دی نو کیږي عبارت دغه سی هذا الذي رزقنا من قبله هذا جزاء الذي وفقنا في الدنيا من من قبل في الدنيا هذا جزاء الذي وفقنا من قبل في الدنيا دا الله تعالی چې مونږ تر دې جنت دا کوم نعمتونه راکړل نو دا بدله د هغه ایمان دا او د طاعات د الله تعالی دا چې الله تعالی مونږ ته په دنیا کې توفیق راکړیو الله تعالی مونږ ته د دین نعمتونو دا بدله د هغه ایمان ده چې الله تعالی مونږ ته په دنیا کې نصیب کړو دا بدله د هغه طاعات ده الله تعالی ده چې الله تعالی مونږ ته په دنیا کې نصیب کړو نو هاذا جزاء الذي وفقنا من قبل في الدنيا دا نعمتونه د هغه ایمان او د هغه عقیده او د هغه طاعات او د هغه عبادتونو بدله چې الله تعالی مونږ ته توفیق په دنیا کې راکړو دا بدله دا غیر او تو به متشابهه دا علت دی د هاذا الذی رزقنا من قبلو لپاره دی به ولی وای چې دا دا خود رې مخ کې بشاند کړي دا به ولی وای ځکه ووتی ووتو به متشابهه او ور بکړل شي دیو ته د غریق متشابهن چې مخ کې د مخ کې سره به یو شاند کې وي په دې اخیرنۍ باندې بیا معنا دا ده ووتو به متشابهه د سلورم توجیه چې مونږ وکړل بیا خو دې کې دغه معنا نه جوړیږي چې مخکینه په شاند کې ده نو څنګه معنا ده او تو به متشابهه معنی دا شوله دیو تبا هغه نعمتونه د جنت ورکړل شي متشابهن چې دغه نعمتونه به مشابه وي د دیو د عمل سره په دنیا کې دیو چې په دنیا کې کوم اعمال کړي او کوم عقیده و نو داغه مشابه نعمتونه ورکړل شي نو که چا ډیر اعمال کړي او کړه عقیده یې ډیر نعمتونه دي او درجات به دغه مطابق یې سات څومره اعمال کړی دي او تو به متشابهه په سلورمه توجیه باندې معنا دا شوله او ور بکړل شي دیو ته هغه نعمتونه متشابهه چې هغه به مشابه وي د دیو د هغه اعمالو سره چې کم په دنیا کې دیو کړیو او تو به متشابهه دغه سلورمه ترجمه شوله خا جنت مو شو د اوسېدو ځای برابر شو خوراک سکاک پکې ښه پریمانه دی چې څه پکې کې هغه پکې کوه خو چې سړی ټول عمر یوازې بیا هم خور نه کوي نو الله تبارک تعالی فرمایي ولهم فی ازواج مطهره او یی بر دیو د پاره فی هفه دغه جنت کې ازواج بیبیانې مطهره خ بیبی مو شله مرګره او شو مرګری پیدا شوله اوس مرګره دې بد اخلاق دی خیرن خچن دی هغه سره بیا څه کې نا مطهرتون بالکل پاکي پاکي ساکي دي ازواج مطهره او دیر لپاره بی بیان دي مطهره پاکي کړل شوی د دغه حوري هغه ته ویل کیږي غلمان دي د خدمت د لپاره دغه ټول پرې کې داخل دي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تبارک تعالی چې د جنتیانو د پاره کوم حوري ورکي نو هغه داسې دي علا کل زوجة سبعون حلة چې هغه او بیا جوړې واغوندي د جنت جوړې نو یرا مخ اسواقهن سوقهن د د د او بیا جوړو دننه د دې په پندې کې کم مزغری هغه په دې کې هم ښکاری الله تبارک تعالی هغه له دومره خایس ور کړی ترمذی کې دغه روایت موجود دی او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحیح حدیث تیر بخاری لو ان امراه من نساء اهل الجنه اطلعت على الارض کچرته د جنت یو حوره دنیا ته راښکاره شوله لا اضاءت ما بینها ریحا نو دا ټوله دنیا به خوشبودار شي دا الله تعالی پیغمبر وای که د جنت یو حوره د راښکاره شوله دنیا ته دا ټوله دنیا به خوشبودار شي او بیا د الله تعالی پیغمبر ویل د جنت د حورې چې کم پړونه دی صرف یولو پټه هغه خیر من الدنیا و ما فیها په دنیا کې چې دا څه سره زر دی سپین زر دی څومره خایس دی نو هغه د دین خایسته ده په دنیا کې چې د خایس څومره اسباب دي نو الله د الله تعالی پیغمبر ویل د جنت د حورې یو پړونه د جنت د حورې یولو پټه دا د ټولې دنیا او د دنیا د ما فیها نه خایسته ده هغه ته بهتره ده هغه ته قیمتي ده او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث کې راغلی دی اوله ډله چې جنت ته ځي جنتیان لاړ شي علی سورة القمر لیلة البدر صحیح حدیث ته بخاری د مسلم دی د څوارلسمې د سپوږمۍ په شکل باندې لکه دا څومره ښایسته ده جنتیان به اول دومره ښایسته لاړ شي او بیا په دیو پسې چې وروستو درجات دي رچا نو دا سیدی لکه ډیر پړقیدون کې ستوره په اسمان کې کم ستوري دي په دومره خیسته شکل باندې براشي او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل جنتیان چې دي او د جنت حوري کم دي نو لا یبول لا یبولونه هغه وړی امتیاز نه کوي ډکی امتیاز نه کوي لاړې نه تو کې قڼې مڼې دا قصې به نه په صحیح حدیث د بخاری او د مسلم کې راغلي دي او پاغي باندې چې کم خوله راځي د الله تعالی پیغمبر ویل ورشهم المسکو او د هغې خوله به د مشکو د عنبرو په شان کې خوشبو کوي او کم خوراک چې وکړلی شي نو خوراک وایي په روایتو کې راغلي دغسې علما کرامو لیکلي دي و یو ډرقې به وکړي او هغه ډرقې به همداسې نن سبا خو چې خلک ډرقې وکړي نو ډېر بد ډرقې یې ده خو هغه به داسې د د مشکو او د عنبرو په شان دی کې خوشبو به وکړلی شي بس هغه به بیا وږی شي انسان په دغه طریقه باندې والله اعلم نو دا جنت دی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحیح حدیث ته بخاری دی الله تعالی فرمایي چې ما د خپل بندګانو لپاره په جنت کې داسې څه تیار کړی دي ما لا عین رات چې هغه سترګو نه دی لیدلی ولا اذن سمعت هغه غوګونه اوریدلې نه دي ولا خطر علی قلب بشر هغه د انسان په ځل کې مرا تیرېدلې نشي سوال درازي قران کې دا وای نه دی اوریدلې شوی او د الله وای نبی رسول الله چې الله وای نو په غوګونو خو مونږ ډیر سوا اوریدل نو تاسو وای چې دغه تفصيلات دغه تفصيلات صرف الله تعالی ته معلوم دي دغه تفصيلات بل چاته دا معلوم نه دي الله تبارک تعالی دې ټول مؤمنانو مسلمانانو دغه نصیب کی الله تعالی دې ټول مؤمنان مسلمانان د جهنم نه بچ کی بیا جنت مو شو کور دی برابر شو کور کې د خوراک سکاک بندوبزم برابر شو دغه سی مرګریم برابر شو او مرګره دا سره چې ستاسو طبیعت برابر دی ازواج متطهره زنانه دی بیبیانی دی نو داغي بچی اولاد دنه پیدا کیږي دغه سی حیض او نفاس وغیرہ نشته نو په دنیا کې میلمستوب درې ورځې دي په صحیح حدیث کې راغلي دي میلمستوب د میلمه په دنیا کې درې ورځې دي نو چې درې ورځې که سړی ډېر زیات خم تیر کې خو بیا هم ترې راوځي نو الله تبارک تعالی فرمایي وهم فیها خالدون او دی و پاغي کې همیشه همیشه همیشه وي پکې راوتل پکې نشته د دنیا په شان د کې میلمستیا نه د چغه درې ورځې ده بلکې همیشه همیشه را پاره وي وهم فیها خالدون دې دې کې دغه یو مسله زده کړئ لفظ د خلود چې کله د قران کریم کې د جنت سر راشي مراد د دینه استغراق الزمان لا اله نهایت استغراق الزمان لا اله نهایت کله چې قران کریم کې لفظ د جنت راشي او د هغې سره لفظ د خلود ذکر شي نو د دینه مراد استغراق الزمان دی لا اله نهایت د همیشه همیشه همیشه همیشه چې داغه انتها نشته ری سر داغه نه معلومیږي کله چې جنت سره لپس د خلود راشي او کله چې د جهنم په واره کې د نار په واره کې لپس د خلود راشي نو داغه نه مراد مکسه طویل وتی مراد دی ډیر وخت پاتې کېدل چې داغه چې هغه د الله تعالی په علم کې ده او کله چې وسره لفظ د ابد راشي نو مراد تینا استغراق الزمان دی لا اله نهایتین دوړو کې فرق شو کله چې د جهنم سره یا د نار سره لپس د خلود ذکر شي مراد تینا مکث طویل دی ډیر وخت په جهنم کې پاتې کېدل چې دا غي علم الله تعالی ترې چې څومره پکې پاتې کیږي نو که کافرانی خو بیا ټول پکې پاتې کیږي هغه الله تعالی علم دی او که مؤمنان مسلمانان نو بیا هغه الله تعالی ته علم دی چې څومره وخت پکې باندې کیږي خو کله چې د جهنم سره د د نار سره په قران کریم کې لفظ د ابد ذکر شي د همیشوالی نو دا غینه مراد بیا استغراق و زمان لا اله نهایت انت مراد دی استمرار تی مراد دی همیشه همیشه همیشه پوه شولې په خبرونه هم فیها خالدون نو دیو به همیشه په دغه جنت کې همیشه سمانه ده استغراق الزمان یعنی ټوله زمانه هغه زمانه سر ته به کله رسیږي لا اله نهایت دغه انتها نشته دی دغه انتها نشته دی الله تعالی د ټول مؤمنان مسلمانانو ته دغه نصیب کړي نو په دې آیات کې څلور نعمتونه بیان شول بشارت کامله بالنعم الاربعه خلاصه د دې آیات دا شوله اول دا المکان الاعلى لهم جنات د دې لپاره جنتونه دي او دویم الطعام الاعلى طعام الاعلى دغه تفصيلات بیان شول څلور قسم ولی دي او دغه سي خوراک هم ډیر بهترین دي او څلور دریم نعمت الرفیق الاعلى مرګرم ډیر زیات مزیدار دي او څلورم نعمت الخلود الخلود الغیر المفنا چې هغه هیڅ کله پناه کېدلی نشي هغه ختمېدلی نشي دا څلور نعمتونه بیان شول وبشر الذين امنوا زیر اور کا کسانو ته چې ایمان راوړل دي او عامل صالحات او عملونه کړی دي نیک په طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم باندې ان لهم جنات چې کینن دی لپاره جنتونه دي تجری چې بهیږي به من تحت هالان دي د ونو داغینه لاندې د بنگلو داغینه الانهار ولی یا دویم معنی من تحتها چې بهیږي به دغه ولی په تصرف د جنتیانو کې یا من تحتها دغه بنگلو او دغه ونو ته او باغونو ته بنږدې لري تلل بس نشته چې خر وبوله بوزو پاغي باندې ټپکی راوړ منګي پی راوړ نه نه نږدې وي کله ما رزقو منها کله چې ورکړل شي دیو ته من هر دغه جنتونو نه من ثمرتین سمیوا رزقا د پاره د خوراک قالو ندیو بوي هذا الذي دا هغه چیز دی رزقنا چې راکړل شوی مونږ دا من قول مخکره دینه پر جنت کې لک سات مخکې مرته دا راکړل شوی خو تاسو ته مویل من وجه مشابهت دی او من وجه تغیر دی دویم هذا الذي رزقنا من قبل دا هغه چیز دی چې راکړل شوی مونږ ته مخکره دینه په دنیا کې نو شکل او نوم به هغه یوي خو لیکن لذت او خون به بدلوي دریم هذا الذي رزقنا من قبل دا خو هغه نعمتونه دي چې وعده شوی و زمونږ سره په دنیا کې مخکې را دینه په دنیا کې زمونږ سره وعده شوی و الحمدلله الذي صدقنا وعده سوری زمور هغه آیات په پیش کړي دریم څلورم معنا قالوا هذا الذي دی وای چې دا هذا الذي هذا جزاء هذا جزاء الذي دا جزاء بدله د هغه عمل ده رزقنا من قبل وفقنا من قبل په دنیا چې دا غ اعمال او دغه صحیح عقیده توفیق راکړل شي مونږ ته مخکې ردینه په دنیا کې او تو به متشابهه او ور وکړل شي دی ته به د غریزق متشابهه چې یو شان د کیبوي د ورستنې د مخکینی سره یو شان د کیبوي ورستنې د مخکینی سره پورانو درو ما په دریو مانو باندې خدا برابرېږي خدا اخیری معنی چې مونږ وکړل چې هاذ الذی رزقنا من قبل نو او تو به متشابهه ور وکړل شي دی ته د غریزق متشابهه چې مشابه به وي د دیو دغه عمل سره چې په دنیا کې کړی دی دغه معنا به سره وکړي ولهم فیها ازواج نو دیو لپاره به دغه باغونو کې بی بیانې دي مطهرتون پاکې کړل شوی او هم فیها خالدون او دیو په دغه کې همیشه وي همیشه همیشه وي په دغه کې